ها کنه تاسو لم پدانی ته فضل الهی کې میسر شو خوان دا ولا خوان دا برابر شو ویل او ناویل در ټول یو شو اوس همز چې دی توسط دی نو کو نو دی کې غلطي لغن خفي ده جمال او قوت د حرف هغه ته نقصان رسي او د حرف ظهور هغه صحیح ونشي او که چرته و دی نو کو نو دا عین به همزه ته مایل شي او را کې دی توسط نو کو اواز دې پکې بند شنو دا وا طا طرف ته مایل شي او په میم او نون کې دیو نکو نو په دې کې با سکته پیدا شي دا دراسه المخارج والصفات کې ذکر کړی استعلاء او استفال دا دو صفتونه دی یو بل مقابل دی استعلا څه ته ویل کیږي نو په لغت کې ویل کیږي استعلا الارتفاع والعلو پورتواله په اصطلاح کې څه توي ابن جنی ته به تعریف کړي او داغه نمخ کې امام سیبوي هغه یغه حروف چې مالا پکې نه کیږي نو هغه د غت حروف دي استعلاء نهایت القول المفید علی ذات تعریف کړي ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف په تکیدل د جبې دی په وخت دا دا کولو د دې حرف کې ال الحنک الاعلى ورته تعالوته اصطلاح کې د دې تعریف باندې داسې کړي غایت المرید والوی ارتفاع جزء کبیر من اللسان پورته کېدل د ډېری حصے د جبې دي عند النطق باغلب حروفه د خپل تعریف کړي اول دا وی جزء کبیر او بیا وی به اغلب حروفی جزء کبیر چوي چې ډېر پورته کیږي لګنا ځکه کلهګه ایته پورته شو او ډېر نه نو بیا هم کاف کې پورته کیږي لګا ایته کاف چې تاسو وایي او چې وی به اغلب حروفه په ټولو حروفو کې نعم باغلب حروفه الى الحنك الاعلى نو په دې کې بعضی داسې حروف دي په اطباق کې براشي چې باغې کې اخرم پورته کیږي او منظم پورته کیږي او په استعلا کې صرف جر پورته کیږي سلسبیل الشافی کې عثمان مراد سے ذکر کړی وی رفع اللسان بالحروف استعلا بیا حروف تفخیم هم دي ته ویل کیږي دي ته حروف مستعلیه وي اولي لأن اللسان يعلو عند النطق بها الى الحنف جب بره پورته کیږي بکی اوچت په جیم شین یا کې هم ژبه پورته کېږي، خو هغه د ژبې منځ دی، د ژبې اقصا خو نه ده که نه؟ نو د دې وجې نه موږ هغې ته ډک نه شو ویلی. او کاف کې چې کوم دی په هغې کې هم اقصا لسان اوچتېږي او بیا موږ هغې ته غټ حرف نه وایو ولې جاربردی صاحب ذکر کړی وای پورته کیږي پکې لسان جب پورته کیږي او دې حروف ته موږ مستعلیه وای چې دا پورته کیږي حرف مصدر بخاری تا چا کته دې د جیم روانو ها نو چې پستر کو یو شیخ کاری نه معنوي شه نو پای کې د پورتوالي د کتوالي سوې مقبره شو نو وی دې ته دا حروف مستعلیه چې وی نو اصل کې دا څه دی و اما الحرف فهو مستعل عنده اللسان حروف مستعلیه دي په اعتبار د چې جبه پکې برابر تکیږي نو مستعلی مستعل عنده اللسان بشي اختصارا ورته حرف مستعلی وي لکه ویل کیږي او د اخرت عمل وکړه خص القبر بالضغطه دا قبر خاص کړی شوی په ضغطه غره دا قبر قبر دا غره کله په سړی باندې را جوختيږي نو تاسو که د قبر د پار عمل وکا نو الف ته شی به مستعلی ویل شو خو مستعلی ورته نشو ویل ها او بیا دا کم غټ حروف چې کوم دی وی خو یې کنه د دې مراتب دي د تفخیم تاسو راوړو مراتب التفخیم نو دغه سبق په مبدل ته حل شي مراتب التفخیم د ائمه د قراءت په تفخیم د دې حروفو کې دو مذهبونه دي اول مذهب دا دی چې په دې کې درې مراتب دي دا مذهب د ابن طحان الاندلسي دی په دې باندې ابن الجزري په خپل کتاب التمهید صفحه 127 کې خبره کړې خائفين مثلا خائفين خزائن دوما مرتبة أن يكون حرف الاستعلاء مضموما كضمي في صبح خبرا دريما يكون حرف الاستعلاء مكسورا ككسري في صبغة الله خطابا خطابا او هر چې وای ساکن دی ساکن نو دی خو خپل ما قبل تابع دی ما قبل سره دی تابع دی نو که مخکې ته فتحه د اولې مرتبه سره لګاوه او که مخکې ته ضمه ده نو دوی می سره او کمختی ته کسره د درې می سره دوی مذهب داده او دا د ابن الجزري مذهب دی چې مراتب د تفخیم پنځه دي مونږ پنځه ذکر کړی په قاعده کې ور قاعده کې المفتوح قبل الالف دا یو شو المفتوح ليس بعده الف دا دوشول المضموم دا درې شو الساکن دا څلور شو او دی پنځم کې خطا شوه المکسور لبه مقامه دال لیکل کې څه دي دال دې دی لبه مقامه خو لیکي پنځ لکه څنګه چې الساکن لتا چار لیکل الساکن ورتور تورې کرښې باندې لیکل شوی کنه نو دا د پنځم المکسور دی او د دا پنځم په دې دا ساکن په کیسو کې راوسته دا څه نه ده هم د دار کرخه ته تاو کوي المکسور دا پنځم نمبر دی ها دا ابن الجزري ته ذکر کړی ګوره دا غټ حروف چې دي کنه دا غټ حروف نو بیا دې کتاب والا ذکر کړی ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحه وهو مخطي ګوره نو که ساکن نه مخکي هغه کې تفصیل له ساکن کې چې غړندې پی که مخکي ته فتحای نو سومه مرتبه سره ولګیدو دویمه سره دویمه مرتبه ته چې فتحای په ورستو ته الف نه او که مخکي ته ضمه ده نو سومه مرتبه سره ولګیدو درېمه سره او که مخکي ته کسره ده ساکن حرف نه غټ حرف ساکن ده مخکي ته کسره ده وای چا چې داوا وکا چې تفخیم په حرف مکسور کې مشتا هه لکه موږ داوا لرو کنه چې په مکسور غټ حرف کې تفخیم خو دومره نه لکه دا اولو په شان خوشته پکشته غټواله چا چې وای دا داوا وکا نو دی وای دا حرکت د کسری د حرکت مفخم سره خلط کوي وای دا خطا خبره ده دوله غلطي ویلي دی وای لکه بس چې مکسور شي نو بالکل به باریکی وای و مدعیه ناطق بالخلط للكسر بالفتحه څوک چې داوا ذاتي چې دا بډک وي نو وای دې چې کوم ده خلط د کسرې د فتحې ته کوي او هو مخطئ او ده غلطي ده ده ده ده غلط ده غلطي کوي خو دا خبره صحیح نه ده مفید کې چې کومه خبره کړې ده دی وایي وایي پنځمه مرتبه کې به بالکل باریکي نه باریک به نه الشيخ متولي ذکر کړي وایي فهي وان تكن بادنى منزله فخيمه قطعا من المستفله فهي وان تكن بادنى منزله دا حروف اگر کټولو کې پنځمه مرتبه ولې نه د حروف مستعلیه دا دا د پنځه مراتب د تفهیم د عادت کې حل شو دله به دوباره ضرورت نه بیا تاسو وایي چې دا مونږه ویلې دي د دې بالمقابل چې کوم صفت ته هغه ته وایي صفت د استفال استعلا پورتوالی ته استفال کتوالی ته وایي الانحطاط والانخفاض معناه کتوالی وګوره دا په بل حرف نه بدليږي که چرته دې پکې استعلاء نه کا نو دې کې لحن خفي دا وړه غلطي ده او که طوا کې دې نه کنو تاتي جوړيږي او که ضاد کې دې نه کنو دال ته جوړيږي او که صاد کې دې نه کنو سين ته جوړيږي او که ضا کې دې نه کنو ذال ته جوړيږي د دې حروفونو په الرعايه کې مکي صاحب وايي، وسميت بذلک لأن اللسان والصوت لا يستعلي عن النطق بها الى الحنک، ژبه او اواز نه پورته کېږي بره تالو ته، امام داني صاحب هم ذکر کړي په التهديد کې، وسميت بذلک لأن اللسان لا يعلو بها الى جهة الحنک، ژبه په کې پورته کېږي نه. ابن الجزري په النشر کې وايي، ټولو کې اعلی استفعال په يا کې دی. دا ټول حروف 22 دي ادا شاعر را جمع کړیم دي ويقل حروف الاستفال واترك من قال إفكا ثبت عز من يجود حرفه إذ سل شكا نوايو كان دي مجموعة دا ثبت عز من يجود حرفه إذا سل يا إذ سل شكا دا حروف مستقله شول باریک به ادا کې په دې حروفو کې الف لام رام دي ها چې هغه د شبه مستعلیونو دام په باریک دي خو کله کله ډک ادا کیږي الف خود ما قبل ما ما قبل تابع او لام ورا مشابه دي د حروف مستعلیه او سره فرققا مستفلا من احرفه وحاضرا تفخيم لفظ الالف وهمزه الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولظ والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي اعوذ کی اهدنا کی الله کی چې کوم حمزه ثم لام لله بیا د لام د لله او د لنا وليتلطف کلام دی وعلى الله کلام دی خلک وي وعلى الله اکثر خلک اقامت کې بیګام یو کولو اشهد والله اله اشهد والله کلام دی غټه دا ځکه غټه چې هغه الا الله تر مشابهت لري ما درایات کې چې دا هغه خو سم کوي کنه سورته فاتحه اذان او اقامت نو چې دا سم نو زم اکثر طالبان څه کوي اقامت غلط کوي ها عوام غلط هم غلط کوي نو طالب ولې غلط کوي نو دې خیال ساتي چې هغه نور هم ذکر کړي وای مخمصتين کې میم غټ موایا د خاده وجه په مرض کې میم ډک موایا د را د وجه وباء برق موایا چې وبرق څنګه به وبرق رب دکای باب باریکای باطل او بهم او ذی دا ټول همسره ذکر کړی اوس کچرته دا استعلا دا استفال ادا نشي نو اثر به مرتب شي الاثر المترتب على ضياع الاستفال نو پنځه حروف پکې بدليږي په نور حروف سره سین په صاد دال په ضاد تا په طا قاف په کاف او ضاء په ذال یعنی ذال په ضاء نو چې دا پنځه بدلېږي او باقی نور چې کوم دغه بدلېږي نه حلحن خفي ده دا غي بیا مثالونه په دراسه المخارج والصفات کې جمال ابن ابراهيم څخه ورکړي دي